الله هغه همیشه ژوندې ذات چې ټول کائنات داغه په اختیار کې دي داغه نه بغیر بل خدای نشته پاغه نه پر کالی راضي او نه غلا خوب ورزي پزمکا او اسمانونو کې چې سدي ټول داغه دي سوک دی هغه کس چې هغه ته داغه د اجازت نه بغیر سفارش وکړي سچ د خلکو په وړاندې دي هغه هم ورته معلوم دي او سچ د خلکو نه پنا دي داغه نه هم خبر دی او داغه د علم نه هیڅ د مخلوق په عقل کې نشی راتلی سوا د دینا چې هغه پخپلا د سسیس علم هغوی لور کول اوغواړي دا حکومت پزمکا او پاسمانونو باندې خور دی او د دې دوانو په ساتنه هغه نستړي کیږي بس هغه یو اوچت ذات او لوی شان والا دی